ما انزلنا عليك القرآن لتشقى دې را لګلې موږ په تابان قرآن د پاره دې تنگ شي پیغمبر په تام قرآن د تنگ شا د پاره نو را لګلې چې ته تنگېګا نه د شوق او د مینې د پاره مې را لګلې ار یو نبی علی السلام بزور عبادت کاو دور عبادت به کاو مشقت به په موږ کې برداشت کاو چې دا دوالا قدمونه پنده مبارک بداغه او پر سي دي د وجه د ډیرواله د عبادت نه چولال وو بلکې قران می هدایت تراله غلې دي واز می دالې غلې دي پوه او ولی دی خاورو کې پروت دی او پویږي چې کله یو انسان قران او حدیث باندې ځان پوهه کا هغه بچر دا او نو چاله کا پلانې رخصوي شی معلومه پیغمبر ګوري د خپل کور د بیبي بی سره خوا کې ملګری ناشته او خبر نه دی که خبر ورنو ته پوس به ولې کاو چې دا سوق دی او خبر نه وکړه من آجی سوک ندا نو قالت وی بی بی آشی وینا دا رک شوی شی معلومه تور میګه په تور غټه په تور شپه اخوا د کوی کاو غن روان وی او زه په پوه نشم نو زما سګی دی اولی شي او پیغمبر مخه مو ګورو پوه نه دی چې پوه ته پوس ولې کوي او د بخاری روایت دی قالت نبی بی بی عائشہ فلانه تذکر من صلاتها وی مړې پویږي کنه چې دا سه مخ را چولې پیغمبر ژوند دې پویا نه دی نو مړې به کوم نه پوښي ظالما وا خلک سره پټکی والی دي سپینې جامې چولی دي د خلکو په نظر کې مليان دي په حقیقت کې د الله د دین نه خبر نه دي که خبر وې هغه به دا خبره کوله چې دا مړې پويږي پیغمبر ژوندې دی او د خپل کور د حالت نه او د خپل بیبي بی سره خوا کې یو کس نه سره او خبر نه دی که خبر ته پوس ولې کوي قالت نبی بی بی عاشی از فلانه تن دا فلانه زنا ندا تذکر من صلاتها چې ذکر یو کو د مزداري دا ټول مونږ گزاره ده او عبادت کوي ډیر منځونه کوي دا بیان وکړه قال نبی نبی علیہ السلام مه موا مه کلمه د زجر دا رست بیان کړي کلمه د رټنې دا علیکم لازم دی پتا سو باندې ما کلمه د نهي او د زجر دا یعنی په تکلیف کې ځان ما چوا لازم دی پتا سو آغا چه تاسو طاقت لرئی یه دا دیروالی دی عبادت چه که نو محت دا سه کار مکوا چه تکلیف که زان غرده چه نن طول شپا لگیائی منزونه که او بیا لګیای هر وخت منځونه کې نو دا خو تکلیف دی ستړي بشي نو بیا به هغه هغه فرضي عبادت نه پاتې شي ګوره یو انسان همیشه په یو سیز باندې مو دا کو چې شابه دا بکې او دا بکې بعضی ماشومان بعضی خلک سختی کې شابه سبق لري راغس سبق نه وټکیږي نو هم پرې سړي بل کارني غو سبق لري او سبق لري هغه به سبق نه وي دا غل سبق نه تور شي او ته سبق وي نه پرې دا ما چکر نه کړو لګ ور شو ګورا منډه وا چکر ولګاو دا غل شوق پیدا شي بیا را شرکین او چې هر وخت سبق د ناسه کې پویږي نه پوی نه ګوري چې ټکې مې کې سبق نه وي نو دا غزړه د سبق نسجه شي بدل شي تور شي نه علیکم بما تطیقونا دغه داسې ماشومانو یو عاقل له بالغ دی پوری علیکم لازم دی پتا سبحان یا چې تاسو طاقت لرئ داغه چې د کم عمل طاقت لرل شي نو هغه باندې لازم دی او چې د کم نشي نو سختی مکوا فوالله قسم بالا لا يمل الله حتا تملو نستړی کیږي الله ته دې چې تاسو ستړي شئ الله پور کولو د ثواب نستړی کیږي او تاسو مستړي کیږي په کولو د عبادت باندې چې تاسو عبادت کوئ نو الله به تاسو له اجر او ثواب درکړي متفقن علیه اتفاق کړي شوی په دې حدیث د بخاری او د مسلم خالد دیو وما کلمۃ نهی و زجر ومه کلمت نهی و زجر ما کلمه د رټنې او د نهی او د زجر ده او معنا دا لا ان ما مکوا ځان مستړی کا معنا دا لا یمل الله نستړی کیږي الله اے لا یقطع ثوابه عنکم ها راکو ته دا ملاو کو به نکاح په وخت تیروما لا نبی علیہ السلام چراغه لاغه ته ویل چې څه کسان دا غلي دي او ته پوسونه وکړو موږ ته داوي نو نبی علیہ السلام رو ته هغه ته وی انتم الذین قلتم کذا وکذا تاسو آ کسانې چې تاسو دارنګ دارنګ خبرې وینا کړې ده تاسو موږ روجین سو دا وکړو دا وکړو انی اخشاکم لله بشک د یریګم تاسو نه خاص پر د الله تاسو دوړ یره نه کوي سمنا چې زه یریګم واتقاکم له او زه ډیر پرزګارم تاسو نه الله تا زه چې کم پرز کوم دا پرز تاسو نه شکوره زه ډیر سخت هم په تقوا کې زه ډیر یریګم د الله نه ها نکاحونه هم کوه، د شپې آرام هم کوه، عبادت هم کوه، روژه هم نیسه او کله کوژه هم کوه. هو یو سړی په یو څیز باندې عادت شي نو بیا او تا کار اسان وي ته روزه کله نیسه او کله نه چې ته ټول عمر کې ودا د محرم روزه د قابو کړی دا محرم روزه به کلی او دا یو د کدا دوه دي او خیرات به کلی نن او سوا د خلکو خیراتونو ګوري بل سبب یې اسې نه کوي دا رحمیا دا ها محرمیان دا سوق محرمان کوي او سوق ها ا پندسیانه کوي شابانونه کوي سوق څه کوي او چې اصل خیراتونه نو هغه نه کوي دارنګ نبی علیہ السلام زب کو جم کوما زورو جم نسما زنکاونم کوما یعنی سار کې دیو کې عبادت کوا ذکر اسکار کو د الله نه سوال کوا ماغام چې تیار لګي بیا سنوافل کوا اوابین کوا نفلونه کوا او د الله د خیر د خیګړې ځان له سوال کوا اوس په دې حدیث کې مشکل الفاظ دا بیان کړي وفي قول الدين ها په دین باندې اسوک مگر سختی باقی وقول علیہ الصلوۃ والسلام الا غلبو مگر غالب بشی دا دین پاغه باندې سو سختی کوي اے غلبه الدین غالب بشی پاغه باندې دین وعجز ذلك المشاد عن مقاومه الدين لکثرت طرقی او عاجز بشی د دغه سختی کړي شوی ضرور بیا د دین کار مکوا دمشه بل وه به وکي بیا ار یو کار کستا روټي چې ول شوق نګینه په زور مټې لوها چې کله خستا شوق پیدا شي چې وتا شوق پیدا شي روټي ته بیا کې نه وګړه او چې ته ډک پکې اورمانډې ډک پکې اورمانډې نو هغه بوچکیږي سړي باندې کنه وروړه دارنګې ستاره نه غواړي عبادت کول او ته یې رب اساس ځان هغه خانه پوری دا نه دا خانه پوری مو کوړه و فراغ قلوبکم او امداد غواړي د الله نه په فراغ د زړونو تاسو په داسې شان سره تستلزون العبادتا چې تاسو مزا او تلذذ حاصلوي په چا سره په عبادت سره اے چې کله ستا عبادت تعالی مزه نه درکې قران او کتابونه ویل تعالی مزل درکې نه پای سملا پودشا یاره واه چې دا پاسه کوم بیا او دسو کا دوره کا ته منځو کا بیا وګوره ستا شوق څنګه بیدار دی او چې کله ته یاره موبایل کې ګوتو وال غواړي موبایل او فیسبوک بنن دومره زمانه پاتې شونه بس بیا بیغمه کینه یا تلزوز نه ملاوي ستا تلزوز او مزه په ویډیو کې دا ستا تلزوز او مزه په څه کې دا حسد ما هاذا الحبل سره دا رسي قالو نو دې خلکو هاذا حبل لزینب دا رسي د پاره د زینب دا عبادت کوي او چې کله خوب ورشي یا چې کله دې کې سو سپیدا شو سو سوال فطور نو دا زره دې رسي لراشي او ځان پور او زنګي چا خوب تلار شي هغه سوسوتی ختم شي او چې په چا باندې بوج نه دا خو او فیضا فترا کلا دا موس کې چې کله د باندې داسې حالت راشي نفلی منځونه کې کې او د شپې ستره شوي په غزه سملا ما به د شپې کتاب کتلې طالب ګرې کې دا وخت پورې بناسو نو چې کله به زه سبق مې یاد کړ په سبق کې به ودوم ما چې ته بسرنه بزان کړې طالب ګرې کې پوه شئ ما سبا یو غټه کمبل دا غوند و شړې خو کمبل هم نه وي کمبل غوس زاري اس یو غټ صادرو هغه ما مې چې مال خوب دې نه راځي نو زه بس پاره کې سفمیر مې یاد او کافیا ګرداونو نو پاره و پرې وته بس بیا ودوم په سبا کې وزور شو بیا پوه شئ دور یو پیرماری کل کول ما ته خیال کو نو 2 بجې وي جوټه را د شپې چې مې شپې پاغزه بس سم لازم د کتابونو سره غوا کې سال چې پاسې زما از شیخ صاحب شیخ الحدیث صاحب ادا سکے یی په خوب راغله په دې کتابونو سم شوی نه و نو چې په کم ځای کې خوب درځي هغه ځای کې پرې وځه پوه فاذا فطر کله چې سستی در کې پیدا شي نو فل يرقد نو چې تاو څنګه لګولي په کتاب او په غزولي او کمل دې په خپل چولې ده او ډړه دی والي ده او دا سناس ته د شپې نو ملګری ویخري چې ولې ویخي ما اواز شروع کی او بیا جوټه وای ازمن شیخ الحدیث په وی چې په خپو دې کمبل او صادر رواچا او به صدا دې خورک لو کتاب دې لاس کیونو ډډه دی واله نو دا ته خوب ته سوي شپېلې وي جو خوب راځه او نو نکی روغ دې کتاب نه ځان به د بستر لری لری ساته ځان به د کمبل نه لری ساته چې څومره دې یخ کیږي په جمی کې نو کار پکې پوه شئ او کته زبردست مزه کو نو بیا ګام متفق علیه وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نا سعادکم کلا چې ګنګسی خوب راشي او کس تاسو ته او هو په داسې حال کې چا غمونس کوي فلیرقد نا غدو دشي حتا تر دې چلار چې دا غنا خوب فایزن حلکم بشک یو کس تاسو کلا چا غمونس کوي او ونائسن او غاسی او د کیدونکې سترګو له خوب راغلی ولا یدری نه پویږي شای چې د بوزي ها شای چې د لار شي نو بخنه او نو فیاض د لار شي یستغفرو بخنه وي نو د بخنه په ځای باغ سو کې فیسب نفسه کنزل وو کې خپل نفس دا داسې الفاظ به وي چې هغه الفاظ به د کنزلو او د بدعای ځان دی که پویږي خو باندې کنه خطبه هم درمیانه وي تا دا جو خطبه شروع کړي کتاب دې مګه ته نیولې او لګیا یو دې دې دا 10 منټه به تیرې روا وګوره خطبه درمیانه او چې بیا د بازار جمعه دي بازار تکلیف خلکو ته دیو جنا حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مون دا خطبه دا وسطن بین طول والقصر هغه درمیانو بس هغه درمیانو هما بین د طول او د قصر کې داغه هغه عبادت هما بین د سکیو تا ته ګور هما بین د قصر د طول کېو نه به ډیره وګدولا او نه به ډیره لندولا دا سم نه چې بس دوه ټکی بیا کېنه نه درمیانه ساز کې عبادت هم کوا درمیانه ساز کې خطبه هم وا درمیانه ساز کې خوراک هم کوا درمیانه ساز کې سفر هم کوا او دوست په سفر روانه او دومره خوراکو کې نو بیا په سفر کې څه کې بیا الټي بګینو او بیا عادت هم نه د سفر نه په سفر کې خوراک کوا او چې کله کې کی معمولی بیا معمولی نو د ار یو چیز یو مزه هو عبادتو کا اول دو رکعات کته په ځان پوه چې یرا مال نور خوب راځي نو بیا دو رکعات وکا نو دو رکعات کې بیا داسه وګرځا چکرو لګاو د شپې ها ها داسه کته پورته شه بیا دو رکعات نو چې ته په سلو رکعات ولاله جوټي پکې وې او د یو صوت پکې کله یو آیات وې کله پکې د بل آیات وې نو